الرحمن الرحیم باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه امام بخاری رحمه الله ترجمه الباب دی مسله دا ثابتوي چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو د زړونو د بلدولو دپاره د خلکو د زړونو د لګولو دپاره چې د دې خلکو د اسلام سره زړه ولګي دوی له به شی نه ورکول او دا شی نه به د څه نه ورکول د خمس نه د غنیمت به چې کم پنځمه حصه حاصله شوه نو د دې خمس نه به ورکول کله به د خمس نه ورکو کله به د فی نه ورکو هغه فی مال نی یا کم علاقې نه خراج به راغی ابه ورکو نو وی باب ما کان النبی صلی الله علیه وسلم دا باب دی د هغې چې و پیغمبر علیه السلام یعطي المؤلفته چې هغه به ورکو هغې خلکو ته چې بلدولی به شو قلوبهم زونه د دوی چې د دې خلکو زونه د دین سره بلد شي یعطي المؤلفته پیغمبر علیه السلام به ورکاو مال المؤلفته هغې خلکو ته چې بلدولی شو د دین سره قلوبهم زړونه د دوی دی ته به شی ورکاو وغیرهم یا بغیر د دین نور داسې یو ضرورت ضرورتمن به پیښ شو هغه ته به ورکاو دا شی به د سنه ورکاو من الخمس پیغمبر سم با د خمس د غنیمت نه د مؤلفه القلوب ته ورکو و نحوه یا پشان د خمس لکه فیشو یا بل شو رستو براشي په غزوه هنین کې چې غزا وشوه مال سلور ځای پنځه ځای شو نو بیا اندازې غنیمتو دا خمس چې رسول الله واغشت نو دا د قبایلو دا سرداران چې راغلو نو دوی له ورک ورک وی ورک د دونه شی ورک چې هغوی په خپله وشرمېدل چې دا دومره شی ابو سفیان هغه ته سلو خان ورکړو معاویه صاحب هغه سهیل ابن عمر هغه ته سلو خان ورکړو صفوان ابن امیه هغه ته سلو خان ورکړو باب ما کان النبی صلی الله علیه وسلم دا باب دی د هغې چې و پیغمبر علیه السلام یعطي المؤلفته پیغمبر علیه السلام به ورکو هغې خلکو ته چې بلدولی به شو قلوبهم زړونه د هغوی دا کم خلکو چې رسول الله به د هغوی د زړه خیال ساته چې لږ د دوی د اسلام سره زړه ولګي بعضې خلک داسې چې ایمان یې راوړی خو لا ایمان د هغوی محکم شوی نو لکه ابو سفیان ایمان راوړی و صفوان ایمان راوړی و د ابو جهل زوی اکرمه ایمان راوړی و خو لا زړونه په دین باندې پاخه شوي نو نو د دوی زړونو د پخولو دپاره رسول الله شی ورکو بعضې هغه خلک و چې ایمان یې راوړی و خو لا زړونه په دین باندې محکم نو یو داو بعضې خلک داسې وو چې له ایمان یې نور وړې خو د رسول الله ته تمه وه چې دا به ایمان راوړي هغوی ته به هم پیغمبر علیه السلام شی ورکو بعضې خلک داسې وو چې هغه د قبایلو سردارانو هغوی له به شی ځکه ورکو چې د دغې علاقې مسلمانان د دوی د شر نه دغی محفوظ وي نو هغه به یې ورکو رواه عبدالله ابن زید د دې حدیث روایت کړی دی عبدالله ابن زید عن النبی صلی الله علیه وسلم رستو دا حدیث را روان دی د حنین واقع کې مکمل تفصیل سره راځي حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروه بن الزبير ان حكيم بن حزام قال حضرت سعید او حضرت عروه دا دواړه وی چې ان حکیم ابن حزام حضرت حکیم ابن حزام حکیم ابن حزام د مکه مکرمه په لوی سردارانو کې دی د حضرت خدیجی بی بی تاسو ویلو ورواره دی او په فتح د مکه کې د ایمان راوړی ایمان یې راوړی خو د ایمان لا مکمل محکم نو نو قال دا حکیم وی خپله واقع بیانوي چې ما خو ایمان راوړو خو چې کتل مې د رسول الله سره بیا اندازې مالو سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سوال وکړه د پیغمبر علیه صلات وسلام نه چې حضرت راکه پیغمبر علیه السلام نه مې سوال وکړ چې حضرت راکه نو هغه کې خو نه نه وه فاعطواني رسول الله ما ته راک مال دی هم د دې خمس نه ورکړی دی ښه ثم سألته بیا مې ته دویمه پیره سوال وکړو بله ورځ مې ته بیا وکړه نو فاعطواني بیا یې ما ته راکړو ثم ثم قال لي بیا ما ته ووی دا درېمه پیره واقع ده ښه ثم قال لي بیا ما ته ووی یا حکیمو یوه حکیمه سرکاری مال اغشتل خو خوند کوي خو یو خبره درته کوم ان هذا المال دا مال سرکاری خزرون دا تکشین دی کم شی چې خوند کوي نو خلک وایي پلانی شی تک شین دی دا شین دی په منظر کې هم ښکلی ښکاري او حلوتن خوږ دی په خوند کې هم چې خوند دی دغه کې هم ډېر خوندناک دی مفت میلاویږي خو یو خبره درته کوم چې چا په خپل حق کې واغشته نو کامیاب دی خو ګورې که چا په نهکه واغشت فمن اخذه چا چې واغشته دا مال بسخاوت نفس په سخاوت د خپل نفس تمنی تمه نه کوي خو ده ته حکومت وایي چې ها دا واله دا ستا برخه ده نو بورک له برکت به واچولی کړي بورکه برکت به واچولی شي له د دې سړي دپاره فیه په دغه مال کې ومن اخذه چا چې دا مال واغش به اشراف نفس په تمې د نفس تمې وي اشراف منه داسې سر راښکاره کول نفس ورته همداسې سر راښکاره کړي کله به راکي او کله به راکي چا چې واغشته دا مال به اشراف نفس په تم او په لالچ نو لم یبارک له برکت به واچولی نشي د ده دپاره فیه په دی کې یو ځل به ورکی بیا به ورکی بیا به ورکی خو مړېدل به نی وکان او وی به دی کلذي په شان د هغې کس یاکلو چې هغه خوراک کوي ولا یشبع او هغه نه مړیږي دا په بیمارو کې یو بیماری ده چې په خلکو ولګي خوري خوراک کوي او مړیږي نه دقسې دی به الي او مړیږي به نه د ورځې به دوه ځله او درې ځله شی علي خو مړیږي به نه او بیا وی ځان دې ته مه جوړوه چې د بل نالې ځان دې ته جوړ که چې بل له ورکې ولید العلیا او لاس د پاسه ولید العلیا او لاس د پاسه چې دی خیرون دا ډیر بهتر دی من الید سفلا د لاس لاندینی نه لاس د پاسه ګرځوه لاس لاندې مه ګرځوه پاسه لاس څه دی تاسو مخکې ویلي ورکوونکي چې دا ورکول کوي اکثر ورکول د پاس نه کوي او یدې سفلا څه ته وایي اغشتونکي نو ځان ورکوونکي جوړ که ځان اغشتونکي مه جوړوه قال حکیم حکیم وی چې فقلت ما ورته ووی چې مړه په خدای مې د قسمی چې زه بیا د چانه سوال نکم فقلت ما ورته ووی یا رسول الله ای د الله رسوله والذي بعثک بالحق زما د قسمی په هغه الله چې تې رالیږلې په حقه لا ارزه او زه به کم نکم لا ارزه او زه به کم نه کم احدا د هیڅ یو کس نه بعدکه پس تا نه شی هسې شی کم به نه کم د هیڅ چا نه یو شی یعنې چا نه به سوال ونه کم چې دا راکه یاده خیال دی خو عجیبه غوندې سړی دی ادابو خیال ساتي بعدک پس تانه مطلب دا دی تانه به غواړو ته خو زموږ مشر یې ته به یې راکې خو ستانه بغیر اوس که دا دی چې والله چې د هیچا نه ونه غواړم مطلب دا دی چې ستانه هم نه غواړم نو دا خو بیا بېادبي ده حتی تر دې پورې د چا نه به شی نه غواړم نه غواړم افارق دنیا چې زه د دنیا نه لاړ شم الکه دا خبره وکړه نو بیا څنګه و دا راوی وی فکان ابو بکر نو حضرت ابو بکر یدعو حکیما هغه به راغوښته حضرت حکیم لیعطیه چې ورته ورکي العطواء هغه خپل حصه نو فیأب هغه به انکار کو ان یقبله چې حکیم قبول کی دا منه ده د دنه شیئا څه شي ابوبکر صدیق چې کله خلیفه شو او بیا د مسلمانانو ته بیا هغه کمې حصې ورکولې نو چې حاکم بیا راوغوښته چې هلکه دا ستا برخه دی واله هغه به وایي نه ما د رسول الله سره وعده کړې چې زه به د چا نه شی ونه غواړم ثم ان عمر بیا چې عمر خلیفه شو بیا عمر چې دی دعاه دی راوغوښته لیعطیه چې ده ته حق ورکي فابه هغه انکار وکړو ان یقبل منه چې دی قبول کی د دنه ده نو حضرت عمر باندې یره رالی ده چې اسه نه پر ورځ د قیامت الله ما ته ووایي چې تا سره د حکیم برخه وه او تا ورکړې نه ده فقال نو عمر صاحب ووی یا معشر المسلمین ای ډلې د مسلمانانو تاسو ګواشه ای جماعت د مسلمانانو انی اعرض علیه زه ورمخکې کوم دې حکیم ته حقه هغه د د حق الذي هغه قسم الله عز وجل چې په تقسیم کې الله ورکړی دی له ده ته من هذا الفیع د دې مال نه خو فیابه حاکم انکار کوي ان یاخذه چې دی والي ده نو د دې وجې نه راوي وایي فلم یرزع نو کم نکو حکیم حکیم یعنی وی نغست حکیم احدا د هیڅ یو کس نه من الناس د خلکو نه شی انس شی بعد النبی صلی الله علیه وسلم پس د پیغمبر علیه السلام نه حتی توفیه تر دې پورې چې دا وفات شو دا حدیثو د ترجمه الباب سره اوس ولګوي حکیم ابن حزام په فتح د مکې کې مسلمان شوی دی خو ما وی لا قوي نه دی نو رسول الله د د د کلک ایمان د کلکولو د پاره او د ایمان د بلدولو د پاره دله چې دی د خمس ورک خمس به ورکاو ورکاو ورکاو چې دی بلد شي حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن عمر بن الخطاب قال دلته ګورئ د ایوب شاگرد حماد ابن زید دی ښه دی روایت کوي د خپل استاد ابو د ایوب سختانی نه هغه د نافع نه روایت کوي دلته هم ګورئ عجیبه سند دی دا مرسل دی نافع وایي چې حضرت عمر داسې وی ګوره منځ کې عبدالله بن عمر نشته ښه لیکن دا دی د نافع د حضرت عمر سره دغه نه دی شوی ملاقات ان عمر ابن الخطاب چې حضرت عمر قال یا رسول الله هغه ووی ای د الله رسوله انه کان علی یقینا و په ما باندې اعتکاف یوم اعتکاف د یو ورځې فی الجاهلیت په زمانه د جاهلیت کې د اسلام نه مخکې په جاهلیت کې ما دا نظر کړو چې زه به په حرم کې په مسجد حرام کې یو ورځ اعتکاف کوم دې ته ګورئ انه کان علی اعتکاف یومین شته پکې نشته شته که نه دې ټکي ته ګورې او په ما باندې اعتکاف د یوې ورځې د یومین ته ګورئ دی به پې بیا راځي فامره اوس دا مسله ده چې په زمانه د جاهلیت کې او د کفر کې چې تا کم نظر کړي هغه نظر پوره کول ضرور نه دي خو پیغمبر اسلام ورته وایي زه مړه نظر دی خو صحیح نه دی خو اعتکاف په خپله نیک عمل دی منډه په حرم کې وکړه یو شپه اعتکاف فامره رسول الله امر وکړه هغه ته ان یفی ابیه چې دی پوره والي وکړي په هغې دا یو مسله ده سړی نظر وکړي د اعتکاف د یوې ورځې یا د دوه ورځو یا د درې ورځو د اعتکاف په ده باندې لازم شو دا به کوي دا یو مسله دویمه مسله قال دا نافی وی و اصاب عمر حاصل که حضرت عمر واصاب عمر حاصل که عمر جاریتین دو وینځې دو وینځې د حاصلې کړې په من سبی هنین دغه قیدیانو د هنین چې هنین غذا وشو او بې اندازې قیدیان رالل نو ده هم دو وینځې حاصلې کړې فوضعها نو هغه کیښودې هغه دوه وینځې یعنی هغه وساتلې فی بعض بیوت مکه په بعض کورونو د مکې کې دا دوه وینځې وې دا دوه وینځې ده فورا د دغه نه د جعراني نه راوستې دغه ته مکې ته یوه یې ځان ته کړه یوه یې عبدالله ابن عمر ته ورکړه دا دغه و ښه دا دوه وینځې ریاضه دا په غنیمت کې نه وې ملو دا په خمس کې ملو وې غنیمت چې دی خو بې اندازې شو خو دا رسول الله صلی وسلم د خمس نه حضرت عمر ته دا دوه وینځې ورکړې وې دا بله مسله شوه چې امام ولګي او د خمس نه یو کس ته شی ورکي خیر قال حضرت عمر وی فمن رسول الله صلی الله علیه وسلم نو احسان وکړه رسول الله علا سبی هنین په قیدیانو د هنین تاسو ویلیو کنه چې هنین کې بیا چې کله هوازن قبیله رالیله او هغوی توبه وویسته ایمان یې راوړو نو رسول الله ورته مال واپس نه که خو دا قیدیان یې ورته واپس کړه نو چې کله احسان وکړه پیغمبر علیه السلام په قیدیانو د هونین نو د مکې مکرمې ته خلکو دا قیدیان چې دي امیدګله ډېر روستي خو چې کله اعلان وشو چې یاره پیغمبر اسلام قیدیان خوشې کړه هر سړي د کور نه دغه بار کړو قیدی نو دی قیدیانو د مکې په کوسو کې منډې والې د خوشحالۍ نه فجعلو شروع شو دا قیدیان یسعون فی السکک چې هغوی منډې والې په کوسو د مکې کې د مکې په کوسو کې منډې والې فقال عمر نو عمر وی زوی ته چې عبدالله دا بار سره خلک منډې وایي فقال عمر عمر وی یا عبدالله ای عبدالله انظر وګوره ما هذا چې دا څه دي دا خلک منډې ولې وی فقال نو عبدالله ورته ووی حضرت من رسول الله صلی الله علیه وسلم احسان وکړه پیغمبر علیه السلام علی السبیه په قیدیانو هغه قیدیان خوشي شو وی خانو په قیدیانو کې خو موږ سره هم دي که نه دوه نو قال عمر ورته ووی چې عبدالله اذهب لاړ شه فارسل الجاریتین خوشې که هغه دوه وینځې هغه خوشې که دا دوه مسلې شوې چې دا خمس نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دو بینځي راواغشتې حضرت عمر ته ورکړې بیا حضرت عمر یو ځان سره کړه یو زوی ته ورکړه دا یو مسله دوه مسلې شو یو د اعتکاف مسله یو دا دریمه مسله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د طایف نه راغی جعرانې ته او څه د پاسه لس شپې یې هلته تېرې کړې او بیا یې هلته غنیمتونه تقسیم کړه نو د جعرانې نه رسول الله عمره کړې ده که نه ده کړې دا دغه دی حضرت نافع وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جعرانې نه عمره نه ده کړې او که کړی وی نو ما ته به خپل استاد عبدالله ابن عمر ویلی وی خو چې هغه ما ته نه دی ویلی معلومیږي چې عمره نه ده کړې دا دغه دی رسول الله د جعرانې نه عمره کړې ده که نه ده کړې مخکې تاسو ویلو د حج په باس کې چې رسول الله د جیراني نه دغه کړې ده عمره کړې ده خو دا عمره یې داسې کړې وه چې پټه یې کړې وه ځکه که پیغمبر علیه السلام اظهار کړی وی نو بیا ټول خلک راتلل اوس دا لس زره کسان دولس زره کسان څنګه راځي مکې ته نو هغه پټه کړې وه او حضرت معاویه ورسره هم رسول الله راغی پټه د شپې عمره وکړه او دا دغه نه ده مروه دې سره معاویه ولګېده او بیا د رسول الله مبارک سر دغه کړو هغه کل که خو خیر دی وی چې قال نافع نافع وی دا درېمه مسله ولم یعتمر رسول الله صلی الله علیه وسلم او عمره نه ده کړې رسول الله من الجعرانه د کوم ځای نه ده جعرانې نه ولې ولو اعتمره او که رسول الله عمره کړې وي نو لم یخفا دا مسله به پټه نه وي علی عبدالله په عبدالله باندې ځکه په دې سفر کې خو سره عبدالله مو نو موږ ورته وایو چې صاحبان د لسو زرو نه زیات خلک دا خو ضرور نه ده چې رسول الله دې څه کوي هر یو دې خبري دا خو د شپې عمره کړې ده اوس دی وزاد جریر ابن حازم هغه ځای کې ما درته وي ایوب نه روایت څوک کوي حماد ابن زید کوي که نه خو چې د ده نه روایت کوي جریر ابن حازم نو زیات کړی دی جریر ابن حازم عن ایوب د ایوب نه عن نافع هغه د نافع نه عن ابن عمره دا ټکې پکې دی هلته که ستاسو خیال عبدالله ابن عمر غورځېدلی و دلته ذکر شو یو وقال او دلته داسې وی چې من الخمس د خمس نه دا پکې وضاحت راغی رسول الله حضرت عمر ته دوه وینځې ورکړې وې خو دا وینځې د کوم ځای نه ورکړې وې من الخمس اوس د ترجمه الباب سره خبره برابر شو د خمس نه دا یو دغه شو قال دی وی ورواه معمر معمر روایت کوي ان ایوب د ایوب نه چې معمر روایت کوي نو دا درې شاګردان شو حماد ابن زید جریر او معمر عن نافع عن ابن عمر د عبدالله ابن عمر نه فی النظر په باره د نظر کې ولم یقل یومن هغه داسې وی معمر چې دی که نه چې د حضرت عمر د نظر مسله نقل کوي چې حضرت عمر وی ما اعتکاف کړی دی د یو ورځې هلته یومین ټکې وکنو خو معمر چې روایت کوي نو دا یومین نه وایي هغه وایي حضرت ما اعتکاف نظر کړی دی بس دا نظر ټکی وایي خو دلته کې وسره دا بل ټکی دی نه بیانوي چې یومین دی دی خیال دی یومین ټکی وسره نه وایي حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن الثعلب قال عمرو بن تغلب دام صحابي دي قال دی وی آتا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورک رسول الله قوما یو قوم ته په جعرانه کې چې کله مال تقسیم شو نو د خمس نه رسول الله بعضې خلکو ته بې اندازې شی ورکو صفوان ته او سفیان صفان ابن امیه ابو سفیان ته معاویه ته سهیل ابن عمر دی ته اکرمه د ابو جهل زوی ده ته بې اندازې شی ورکو ومنع آخرین او منع که د نورو نه نورو له څه ورنکړه خاص کر انصارو له ورنکړه فکأنهم لکه چې دا خلک مراد انصار دي فکأنهم لکه چې دا خلک عتبو هغوی ناراضګي وکړه علیه په رسول الله چې وایي دا څه کوي دا چې دې خلکو لی ورکه او موږ لی رانکه اوس به درته پوره تفصیل درنه شي دا خو هغه خلک دي چې مونږ سره جهاد کړی دی اوسه پورې زمونږ تورې چې دي د دوی په وینو باندې لړلې دي او دغه د سهیل ابن عمر څومره زیاتې کړی و په صلح حدیبیه کې چې پیغمبر اسلام بسم الله لیکلی انکار یې وکړو چې خپل نامې سره رسول الله لیکه انکار یې وکړو نن وله مال ورکوي فقال چې کله رسول الله خبر شو فقال نو پیغمبر علیه السلام وی چې انی اعطی قوما یقینا زه ورکوم مال قوم ته یو قوم ته کله نا کله زه یو قوم ته مال ورکوم د دې دا مطلب نه دی چې زما خوښ دي اخافو زلعهم زه یریږم د کږېدو د دوی نه زما پې پوره ادبار نشته چې هسې نه بیا چرته د ایمان نه ونه تښتي زه یریږم د کږېدو د دوی نه وجزاهم او د فریاد د دوی نه دا چې کم پاخه نه وي د دوی نه یریږم ځکه مال ورکوم د پاره د دی چې دوی زړونه بلد شي و اکلو وکاله یکلو من سپارل دا د وکیل نه جوړ دی و اکلو او زه سپارم قوما یو بل قوم چې هغه دا مخلص خلک دي چاته سپارم الاما هغې ته جعل الله فی قلوبهم چې الله ګرځولی دی په زونو د هغوی کې من الخیر خیر هغه د ایمان ایمان پوخ ایمان والغنا او مالداری الله د دوی په زړونو کې بې پروایي ګرځولې ده په زړونو ماړه دي یاد خیال دی دا مخلص خلک دا زه سپارم د خپل قوي ایمان ته او د خپل دغه ته د غنا ته او په دغه قوي خلکو کې چې دی نو یو عمر ابن تغلب هم دی دا راوي نه دی منهم د دغه خلکو نه یو چې دی عمر ابن تغلب هغه عمر ابن تغلب دی اوهوی عمر دی عمر ابن تغلب به وی چې په دې ټکي زه څونه خوشحاله شوم چې رسول الله زما د دې تعریف وکړو چې د ده په زړه کې غنا هم شته او د ده په زړه کې ایمان هم شته فقال عمرو بن تغلب نو اوی عمر ابن تغلب چې ما احب زه نه خوښوم ان لي بکلمت رسول اسلام چې وي دې زما دپاره په بدل د خبرې د رسول الله کې رسول الله زما په باره کې دا خبره وکړه که نه زه نه خوښوم چې وي دې زما دپاره په بدل د خبرې د رسول الله کې څه شی حمرا نعم سروخان عرب سرو خان ډېر چې سرو خان خو څوک راکړي دونه نه خوشحالېږم لکه څونه چې د رسول الله په دې خبره خوشحاله شوم سند کې د جریر نه روایت څوک کوي موسی ابن اسماعیل کوي د بخاری د استاد استاد دی نو دی وی زاد ابو عاصم زیات کړی دی ابو عاصم عن جریر د جریر نه دا ټکی چې قال جریر وی سمعت الحسن ما اوریدلی دی د حسن بصری نه یقول هغوی به وی حدثنا عمرو بن تغلب ان رسول اسلام چې پیغمبر علیه السلام اوتیه بمال هغه ته راوړل شو بیا اندازې مال او قال یا دسې وایي چې بې سبین قیدیان فقسمه نو تقسیم یې کو بهذا په داسې طریقه حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس قال حضرت انس وی چې قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی په فتح د مکې کې چې رسول الله مکې ته راغی نو د ده سره لس زره اسلامي فوج لس زره بیا مکه فتح شوه نو چې بیا حنین ته تللو نو دا خپل ملګري ورسره لس زره او دوه زره ورسره د مکې نه دغه شو یو ځای شو دا غټ غټ سرداران ابو سفیان ماوی معاویه صاحب سهیل صاحب او دارنګ صفوان ابن امیه دا اکرمه نو دی ویو چې انس صاحب وی چې قال قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی انی اعطی قریشا یقینا زه ورکوم مال قریشو ته د دې قریشو چې کوم سرداران دي دوی ته دا مال ورکوم خو دا نه چې زما خوښ دي د دې نورو نه اتألفهم زه بلدوم دوی د دین سره چې په دین کې ګورې دونه خواږه دي لانهم ولی لانهم حدیث عهد ځکه چې نوی دی وخت د دوی بجاهلیت دغه جاهلیت سره ابله ورځ مسلمانان شوي دي نو له ایمان قوي نه دی نو د دوی د ایمان د قوي کولو دپاره زه وله دا مال ورکوم حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثني الزهري اخبرني انس بن مالك حضرت انس وی ان ناسا من الانصار یقینا یو جماعت د انصارو دا د هنین واقع ده خام په جعرانه کې ان ناسا یقینا یو جماعت من الانصار د انصارو قالو لرسول الله صلی الله علیه وسلم دوی اوی رسول الله ته حين افاء الله على رسوله صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې چې الله راوستو په خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې من اموال حوازنه هغه د مالونو د حوازن نه ما افا الله هغه چې کوم الله راوست تاسو ویلو بې اندازې اوښان بې اندازې وزې بې اندازې مالونه دا دوی دغه کړل او کمقل قوم ځکه و حوازن چې جنگ ته راتلل نو دوی ته خپل کمانډر وای اوس الله پاکې روغی چې ځان سره مالونه هم راوړی او ځان سره ښځې هم راولې او ځان سره ماشومان هم راولې ولې چې تختی نه همدقسې ارسې راوستل میدان جنگ ته او چې شکست ورکړی شو نو شکست مقه غون مال الله مسلمانانو ته لاس کې ورک چې د دې حوازنو دا کم مالونه چې الله خپل پیغمبر ته ورکړو نو فتفقه په جعرانه کې رسول الله شروع شو یعطي رجالا چې ورکوي سړو ته من قریشن د قریشو نه المئه من الابل سل وخان ابو سفیان ته سل سهیل ته سل اکرمه ته سل صفان ابن امیه ته سل فقالو نو انصارو اووی چې یغفر الله لرسول الله صلی وسلم مغفرت دی وکړي الله رسول الله ته دا د عربو طریقه ده چې یو خبره کوي او هغه خبره لږه د زورنې وي نو زر وی یغفر الله الله دې پلان عفا الله عنک تاسو وایې کنه الله تا ته معافي کړې ده نو الله دې خپل پیغمبر ته بخشش وکړي ډېره لویه هستی ده خدا ده چې یعطوي قریشه دی ورکی قریشو ته مال قریشو ته ورکی د خمس نه ویدعونه او منګه پریدی منګه انصار پریدی او قریشو ته شی ورکوي وسیوفنا او زمونږ تورې تقترو هغه سسیږي من دماهم د وینو د دوی نه په احد کې موږ دوی والي دي په بدر کې هم والي دي په نورو ځینو کې هم والي دي دا خبره انصارو سره وکړه قال انس انس وی فحدث رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان وکړی شو د دې رسول الله ته دا خبره چا رسول الله ته بیان کړه چې حضرت انصار داسې وی فحدث رسول الله اسلام بیان وکړی شو پیغمبر علیه السلام ته بمقالتهم په وینا د هغوی نو په دې خو تاسو پوهیږئ چې په رسول الله باندې انصار ډیر ګرانو بې اندازې فارسل الی الانصار نو رسول الله جواب ولیږه انصارو ته چې هلکه راشئ فجمعهم نو راجمع کړو فی قبت په یو خیمه کې من ادم چې هغه ده سرمنې وه د یو سرمنې لویه خیمه مو خو نه پېژنو استاد صاحب هغه وخت کې وی وایي ورته کیږدی وایي کیږدی څه ته وایي دا کوچیان وایي ورته چې کومه لویه دغه کیږدی داسې لوی لکه دغه غوندې وي ترپال غوندې چې تاسو دغه کړي داسي نو راجمع یې کړه په یو خیمه کې من عدم چې هغه د څرمنې وه خو ګورې وایي صرف انصار به راځی چې نور رانشي ولم یدع ماهم او ولم یدعو او رسول الله راونه غوښتل سره د دوی احدا یو کس غیرهم بغیر د دوی نه فلما اجتمعو کله چې دوی راغون شو نو جاءهم رسول الله وسلم پیغمبر علیه السلام ورته راغی ویه لکه دا څه خبره ده چې تاسو نه ما ته رارسېدلې ده انصوارو قال نو ویوی ما کان حدیث داسې دی که نه څه ده دا خبره بلغني چې ما ته رارسېدلې ده څه ده دا خبره چې ما ته رارسېدلې ده عنکم ستاسو نه نو دوی مخیار دي قال له اوی رسول الله ته رښتیا وی اوی رسول الله ته فقهاؤهم هغه پویو د دوی چې کم په دوی کې پوی خلک وو هغه راپاڅېدل او رسول الله ته وایي حضرت چې زمونږ کم مشران دي نو هغوی دا خبره نه ده کړې او چې کم کشران دي نو کشرانو دا خبره کړې ده اوس کشران څوک کابو کولی شي نو سوی اما زو راینا هر چې خاوندان دي د عقل زمونږه په مونږ کې چې کم عقلمن خلک دي نو حضرت یا رسول الله ای د الله رسوله نو فلم یقولو شیئا هغوی هیڅ خبره نه ده کړې و اما اناس منا او هر چې یوه ډله ده زموږ نه دا نو عمره نه دي حدیثتون اسنانهم چې نوي دي عمرونه د هغوی نو فقالو هغوی صاحب ویلی دي چې یغفر الله لرسول الله وسلم الله دې بخشش وکړي رسول الله ته چې یعطي قریشه هغه ورکوي قریشو ته مال ویترک الانصاره او هغه پریدي انصار و سیوفنا تقطر او تورې زمونږ سسیږي من دماهم د هغوی د وینو نه فقال رسول الله وسلم پیغمبر علیه السلام وی خدایم په خیر کې الحمدلله ستاسو ایمان قوي دی په تاسو زه نه یریږم اوس دغه خلک چې دي نو مسلمه دي په دوی باندې زه یریږم انی اعطی رجالا زه ورکوم بعضې سړو ته مال حدیث و عهدهم چې نوې دی وخت د دوی بکفر نه د کفر سره دا د دې له ورکوم ګوره جعرانه ده خلک به واپس ځي څوک به کور ته اوښان بوځي ښکلې خبره ورته کوي څوک به کور ته وزې بوځي څوک به بل څه بوزي او تاسو به خپلو کورونو ته رسول الله بوزئ د جیرانې نه رسول الله کم پلو لاړ خو مدینې ته لاړ که نه اما ترزونه یا تاسو نه خوشحالیږئ ان یذهب الناسو چې وړي به خلک خپلو کورونو ته بالاموال مالونه وترجعونه او تاسو به واپس وړئ الی رحالکم خپلو کورونو ته برسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام فوالله قسم په الله ما تنقلبون به هغه څیز چې تاسو یې وړی خیرون هغه ښه دی مما د هغې نه ینقلبون به چې دا خلک خپلو ځایونو ته وړي ستاسو دا خوښه نه ده نو قالو انصارو وی بلا یا رسول الله ولی نه د الله پیغمبره قد رزینا موږ په دې رضا یو خیر بیا خبرې کېدې فقال لهم بیا یو بله پیشمګویي ورته کوي فقال لهم اوی دوی ته رسول الله چې انکم یقینا انصارو تاسو چې یې سترون بعدي زر دې چې وبه وینې زما نه پس زه به د دنیا نه لاړ شم تاسو به زما نه رستو پاتې شئ نو تاسو به ووینئ اسرتن یا اثرتن که د الف زیر وایې که زه اسرتن یا اثرتن غوروالی غوروالی دی ته وایي چې زه شی کور ته وړم تاله نه در کوم تاسو به ووینئ غوروالی چې هر سړی به په تاسو باندې ځان غوره کوي خپل ځان له به شی او تاسو له به نه در کوي اثرتن شدیدتن غوروالی سخت نو تاسو څوک فصبرو تاسو صبر کوئ حتی تر دې پورې تلقوا الله چې تاسو ملو شئ د الله سره ورسوله د الله د رسول سره د دې انصارو په زمانه د ابوبکر صدیق کې بیا اندازې خیال ساتلی شو د عمر صاحب په زمانه کې بې اندازې خیال ساتلی شو د حضرت عثمان صاحب چې اول زمانه د خلافت وه نو بې اندازې خیال ساتو خو بیا د حضرت عثمان صاحب لوی هستی ده په ده باندې د خپله کورنۍ راننوته دا بني امیه نه دي دا چې پرې راننوتل نو ټول اختیار د هغوی سره و نو بیا د انصارو چا خیال نه سات دقه وخت نه به دغه شو حتی تلقوا الله تر دې پورې چې تاسو میلاو شئ د الله سره ورسوله او د الله د رسول سره علی الحوض په حوض باندې دې کې اشاره شوه حسن خاتمه د دوی ته چې الله به ستاسو خاتمه ښه کړي او ما سره به په ورځ د قیامت میلاویږي قال انس انس وی فلم نصبر د عمر ابن محمد وی چې ما ته خپل پلار محمد ابن جبیر دی چې دی قال دی وی اخبرنی ما ته خبر را کړی دی دا محمد وی خپل پلار جبیر ابن مطعم پرون تیر شوی حضرت جبیر ابن مطعم چې انه دا جبیر بینما هو په دا منځ کې مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د رسول الله حضرت جبیر وی زه د رسول الله سره هم د هنین غزا وشوه د هنین نه واپس رسول الله راته چې راته نو دلته د عربیان خبر شو چې وی رسول الله خلکو له مالونه ورکوي ومعه الناسو د رسول الله سره خلکو نو چې دا ډیر شو نو دا غوبلې جوړې کړې حتی تر دې پورې استروه چې رسول الله دی مجبوره کو داسې په ډیر رش د وجې نه دی بوتو الی سمرتن یو کیکر ته داسې د کیکر ونې ته یې ورنږدې کو د هغوی څادر دې کیکر کې ونښت فخطفت رداءه نو دی کی کر او تختو صادر د رسول الله یعنی هغه صادر تیونی و ریخ کو فوقف رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ادرید پیغمبر علیه السلام هڅه خیال وکړه چې واقعي عربیان یې نو که دا کارونه هم نه کولې عربیان به وینه هغه اونې ته وایي چې هغه خارداری خاکي کر ولي د غنو ولي که چېرې وي زما سره په شمار د دې کیکرو نه امن اوښان غالبا هلته به کیکر ډېر وغنې لقسمته بینکم ما به خامخا دا راغشتې وي او تقسیم کړی به مې په منځ تاسو کې او ثم لا تجدوني بیا به تاسو زه نه وي موندلې بخیله شوم زه شوم نه ولا کذوبا او نه درغجن دام نه چې واده کومه پوره کوم نه وګورې دا یو ټکی یاد ساتئ ټق ورته ورکوي دا نه چې دنه یریږم او تاسو له در کوم نه دا زموږ په اخلاق دی ولا جبانا او نه بزدله ډرپوک نه به هم زه ډرپوک ډرپوک نه یم چې د ستاسو نه ویرېدم او شی در کوم حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا مالك عن عبد الرزاق بن عبد الله عن انس بن مالك قال انس وي چې كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم زت لما سرد رسول الله زت لم سرد رسول الله پلار روانو وعليه او پر رسول الله باندې بردن شړې وه برد منا صادر شړې او دا شړی د کم ځای نه وه نجرانیون چې هغه د نجران جوړه وه نجران د یمن کې یو علاقه ده ښه پخوا په دې ځای کې د عیسیان ډیرو رسول الله باندې چې دی اغوستی وه شړی چې هغه نجرانی وه د نجران جوړه وه او غلیظ الحاشیه ببر و هغه دغه طرف د هغې د دې شړی دا طرف نه دی دا دا سیړو دا داسې دغه و ببرو غلیظ الحاشیه چې ببرو او ډبلو هغه سیړ داغې چې ګورو اوس دا دغه راغې پیژنې که نه دا دغه نه دي عربي ګوره د غرونو والا خلکو چې خبرې کوي ناشنا کوي چې دنه سوال کوي په ناشنا طریقې کوي فادرکه اعرابی نو رالاندې که رسول الله له یو بانډچي وموند رسول الله له یو اعرابي اوس اعرابي راغی د رسول الله نه سوال کوي نو خدای د په خیر که خو رامخکې شه او په آدابو باندې چې دی نو د رسول الله نه سوال وکړه نو دا خلک خو اران د آدابو نه څه خبرو فجذب فجذبه نو رسول الله یې راخ کو جذبتا شدیدتا پراخ کلو سختو سره راکش کو پراکش کولو سختو سره ای داسې ونیوې اوس دا شړی داسې اچولې ده داسې دقسې ونیوې داسې دغه چې را دسې که دا شړی خو دلته کې زیږه وه دقه د سټ دا سیډ نه دی دې کې چاپه جوړه کړه دونه سخت یې راښکو فجذبه نو راکش کدله جذبتا شدیدتا پر راکش کولو سختو سره حتی تر دې پورې انس وی چې نظر تو ما وکتل الى صفحه عاتق النبي صلی الله علیه وسلم هغه طرف د سټ د پیغمبر علیه السلام ته د پیغمبر اسلام د سټ دا, دا یو طرف نو دې ته مې وکتل قد اثرت به چې نښه کړې وه په هغې حاشیت الرداء هغه طرف د صادر هغه شړی پکې چاپه جوړه کړې وه او دا ولی من شدت جذبته د وجه د سخت کش کولو داغي او سوی دلته غونشتا مال راکا نستا دی او نه دی د پلار دی استغفر الله رسول الله ته وی مال راکا مال زمونږ شی دی نه دی ستا دی او نه دی د پلار دی دا بی ادبی نه کوي خو دا خلک دي خواران داسې چې هغه د ادب نه خبر نی ثم قال بیا ووی چې مرلی من مال الله امر وکړه زما ماته د مال د الله نه الذي هغه عندکه چې تا سره دی سم ورته وکتل چې واقعي عربي نو فلتفت الیه رسول الله وکتل هغه ته او د تعجب د وجې نه فضحکه رسول الله وخاندل او ثم امر له بیا امر وکړه هغه ته من بعطاء په عطوا شی وله ورکه نو یا د خمس نه ورکړی دی یا د فی نه ورکړی دی حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال حضرت عبدالله نغه وی د وائل وی د عبدالله مراد د عبدالله نه عبدالله ابن عمر دی قال دی وی لما کان یوم هنین کله چې شو ورځ د غزوه هنین او د هنین مالونه حاصل شو جعرانې ته رالل نو آثر النبی صلی الله علیه وسلم غوره که پیغمبر علیه السلام اناسا یو جماعت یو ډله فی القسمت په تقسیم کې په تقسیم کې بعضې جماعت غوره کو په هغې کې بعضې قبایلو هغې ته ورکو اعطا الاقرع ابن حابس رسول الله ورکو اقرع ابن حابس ته دام په دې کې شاملو مئت من الابل سلو خان دا اعرابیانو او د دوی باندې به په لار مسلمانان تېرېدل د مشاجع قبیله ورته وایي نو د دوی د خوشحالولو لپاره و آتا عینه ته او رسول الله ورکه عینه ابن حسن ته حسین حسن ته دا د بنی فزاره قبیله و د هغې مشرو مثل ذالک په شان د دی و آتا اناسا او رسول الله ورکه یو جماعت ته او دا څنګه دی من اشراف العرب دا غ مشرانو دا غ عزتمنو د عربونه و آثرهم او هغوی غوره کړو یوم ازن په دغه ورځ کې فی القسمه په تقسیم کې نو قال رجل یو سړی ووې دا ما هغه ذوالخویسره دی چې ان هذه لقسمه دا یو تقسیم دی ما عدل فیها په دې کې عدل نه دی شوی هلکه عدل خو عالي وي چې د خلکو پکې حقونه مساوي وي او یو ته زیات ورکړي شي بل ته کم نو دا خو خمس دی نو په خمس کې خو مکمل اختیار رسول الله ته دی که چاله ډیر ورکوي او که چاله لږ ورکوي وما ارید فیها او اراده نه ده کړی شوې په دې کې وجه الله رضا د الله فقلت عبدالله وی ما ووې چې والله په الله قسم لاخبرن النبی صلی الله علیه وسلم زبد دې خبر ورکوم رسول الله ته فاتیته عبد الله وی زور ترالم فاخبرته نو خبر می وته ورکو فقال نو رسول الله وی خدای دی په خیر کې چې د چې پیغمبر عدل نه کوي نو بل څوک به څوکي فمن یعدلو څوک دی چې هغه عدل وکړي اذا لم یعدل الله ورسوله چې کله عدل الله ونکړي او د الله رسول کیدی شي په دې خبره باندې رسول الله ته لږ د زړه درد رسیدلی چې دا خبره وشوه نو پیغمبر علیه السلام څه وایي رحم الله موسی هغه د موسی خبره ورته رایاده شوه الله دې په موسی علیه السلام رحم وکړي هغه ته هم دا تکلیفونه دغه شوي دي قد اوزیه هغه ته تکلیفونه رسول شوي بیا اکثره زیات من هذا د دینا فصبر هغه صبر وکړه زم صبر کوم زه بس دی